نبی یا نبی ستا شجاعت نشم قربان معجزات ښکار کړه د خندق په لوی میدان قدرمنو اوریدونکو تاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو سره مل اوسئ او تر څو چې دنیا ده تر څو چې د رسول الله دین ده دا معجزه د محمد رسول الله چې د الله کلام دی تر هغه ورسته پورې به باقي او دایم وي د پیغمبر علیه السلام وسلام د معجزو څخه یوه معجزه دا هم وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت د وحی په ذریعه باندې د منافقانو د زړه حال ورته ښکاره رسول الله یوه معجزه دا وه چې د منافقانو د زړه حال به رسول الله ته ښکاراوه هغه شیان به چې دننه د منافقانو په زړه کې ګرځېدل الله رب العزت به هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه باندې معلومول دا هیڅ امکان نه لري چې څوک دی بې له وحی الهي څخه د خلکو د زړه په حال باندې خبر وي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د منافقانو د زړه د حال نه خبر و هغه الله خبره و د وحی په ذریعه باندې لکه چې الله رب العزت په صورت توبه کې فرمایی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې منافقانو سره وویني الله رب العزت رسول الله د منافقانو د زړه د حال نه خبروي او رسول الله ته دا وایي کوم وخت چې تاسې د تبوک د غذا څخه بیرته مدینې منورې ته ورسئ دغه منافقان چې په مدینه کې پاتې دي او غذا ته نه دي تلي د خپل د پاتې کېدلو سببونه او عذرونه به تاسو ته بیانوي نو ای محمده ته دوی ته ووایه تاسې دغه دروغ و عذرونه موږ ته مه وایئ موږ هیڅکله ستاسو په خبرې باور نه کوو په تحقیق الله موږ ستاسې په حال خبر کړي یو چې هغه د ستاسې د زړونو شر او فساد دی مخکې د دې چې منافقان د خپل د دروغو زرونه رسول الله ته بیان کړي چې د دې لپاره موږ نه وتلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا دروغ عذرونه ما ته مه وایئ الله ستاسې د حال نه زه وخت خبر کړی یم نو دا د رسول الله معجزه وه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې الله رب العزت د منافقانو د زړه حال رسول الله ته ښکاره کوو همدارنګه بله معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د بدر په غذا کې مشرکانو شکست وخوړ او د مشرکانو اویا کسه سرداران هلته په قتل ورسېدل او څه زیات شمېر مسلمانانو ځان سره په اسارت کې راوستل نو څه موده وروسته د مکې مکرمې د کفارو څخه دوه کسان یو عمیر بن وهب او بل صفوان بن امیه په حجر اسماعیل کې سره ناست ول د بدر قصې او د بدر حالات یې بیانول او هغه د قریشو مشران چې د بدر په غذا کې وژل شوي ول هغه یادول عمیر بن وهب چې هغه په شیطان جاهلیه سره مشهوره و هغه ویل که په ما باندې پورونه نه وای او زما دغه عیال نه وای نو زه به محمد صلی الله علیه وسلم پسې ورغلی وای او هلته په مدینه منوره کې به مې هغه وجلی وای او د ورتګ لپاره زه بهانه هم لرم ځکه زما زوی د مسلمانانو سره په مدینه منوره کې بندي دی د عمیر زوی مسلمانانو د بدر په غذا کې اسیر نیولی و او زما د ورتګ کومه اشتباه هم نشته صفوان چې کله د عمیر بن وهب نه دا خبره واورېدله چونکه د صفوان پلار هم د بدر په غزوه کې وژل شوی و نو صفوان د خپل پلار د بدلې اخیستلو دپاره موقع مناسبه ولیدله ویې که تا دا کار وکه یا دا کار ته په رښتیا سره کوې نو ستا پورونه به زه ادا کړم او ستا اولادونه به خپلو اولادونو سره زه یو ځای وروزم عمیر ورته ویلي چې داسې ده نو حال پټ وساته چا ته مه وایه اوس عمیر قصد کوي چې مدینې منورې ته لاړ شي او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ووژني نو عمیر د دغه ځای نه ولاړ شه لاړه اینګر ته توره یې جوړه کړه او توره یې ښه زهرناکه جوړه کړه داسې توره چې کله به هغه په اور کې سره کړه نو د زهرو په اوبو کې به هغه غوټه کړه او دا تصمیم لري دا قصد لري چې په دې زهرناکې تورې باندې به زه رسول الله صلی الله علیه وسلم وژنم توری واخیسته په اوښ سپور شه او د مدینې منورې طرف ته روان شه کم وخت چې مدینې منورې ته ورسید اوښ یې د مسجد نبوي د یو دیوال سره چوکه هلته څملوه او مسجد نبوي ته دننه داخل شو هلته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اصحابو کرامو سره ناست و عمیر یې ولید عمیر یې چې کله ولید نو هغې ته ویل چې د الله دښمنه بې له شره ته کوم بل شي لپاره دلته مدینې منورې ته نه یې راغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شه او عمیر بن وهب د ستوني ونیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وروست چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام ته وروست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ای عمره پرېږده عمر هم پرېښود عمیر یې پرېښود رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دې مشرک نه پوښتنه کوي چې ای عمیره د څه لپاره راغلی مدینې ته هغه ورته وایي دې لپاره راغلی یم چې د زوی فدیه درکړم او ځان سره مې د خپل زوی بوزم ځکه زما زوی تاسو سره اسیر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي رښتیا ووایه عمیره بې له دې بله کومه خبره نشته دغه توره تا د څه لپاره راوړې ده او د ځان سره دې راخستې ده رښتیا ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر باندې ټینګار کوي چې دا توره تا څه لپاره اخیستې آیا داسې نه ده بلکې ته او صفوان په حجر اسماعیل کې سره ناست وئ او د بدر حالات مو بیانول تا وویل که پر ما باندې کورونه نه وای او زما دغه اولادونه نه وای نو زه به تللی وای او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به مې وژلی وای مګر الله زما او ستا په منځ کې حاجز او حائل دی ته دغه کار نشي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمیر د زړه پټ راز او مقصد ورته بیان کړ رسول الله صلی الله وسلم په دغه حالاتو چا خبر کړی و هلته نه ټیلیفون و او هلته څه فکس هم نه و چې د هغو د خبرو حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورورسوي بلکه الله رب العزت محمد رسول الله ته وحی کړې وه او هغه تصمیم د وجلو چې عمیر بن وهب او صفوان بن امیه د رسول الله نیولی و الله رب العزت د هغه د دسیسې نه رسول الله خبر کړ نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې کله رسول الله دا حالت عمیر ته بیان که نو عمیر ورته ویلي والله په دې حال بل چا نه یې خبر کړی بغیر د الله نه او زه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله نو شهادت کلمه وایي او د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه کیږي هغه څوک چې د رسول الله وژنې پسې توره راخستي هغه چا چې توره یې په زهرو کې غوپه کړې په هغه باندې رسول الله وژني هغه رسول الله ته غاړه ږدي او وایي چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد انک رسول الله نو چې کله مسلمانېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بندي هم ورخوشې کړئ او دغه ورور ته هم تاسو دین وروښئ ځکه دا نوی مسلمان شوی دغه عمیر چې په شیطان الجاهلیت سره مسما او مشهوره و اوس مسلمان شه او د مسلمانو دوست او کمک کوونکی شه او د هغه نه فی سبیل الله مجاهد جوړ شه نو هغه الله دی چې د انسانانو په حالاتو کې انقلاب تغییر او بدلون راولي دا د رسول الله معجزه وه چې هلته مشرکین په مکې مکرمه کې ناست دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژنې تصمیم نیسي او د رسول الله قتل پسې مدینې منورې ته را روانیږي خو رسول الله د هغو د حال نه خبریږي څوک یې خبروي الله یې خبروي معجزه دې ښکاره کړه د خندق بل میدان قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ بله معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وه چې هغه ویلي و د ځینې کسانو په باره کې چې دا به جهنمي وي دا به په کفر سره مړ کیږي که څه هم کفارو کوشش کوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره دروغ کړي هغه یاد شوي کسان چې رسول الله هغو ته اهل نار ویلي و که څه هم په ظاهره سره مسلمان شي مګر د رسول الله په خبره کې هیڅکله تغییر نه راځي واقعا هغه خلک په کفر سره مړه شول او الله هغو سره د جهنم وعده کړې دا چاته معلومه ده چې فلانی سړی به سبا څه کوي او په څه به مړ کیږي او آخره خاتمه به د هغه په څه باندې وي مګر بیا هم هغه کسان چې قرآن مجید او رسول الله یاد کړي وه هغه کسان همغسې په کفر باندې مړ شو او ایمان یې رانوړ د دیو د حالت نه رسول الله چا خبر کړی الله خبر کړی و چې د هغو کسانو نه یو ابولهب د رسول الله تره و چې هغه په کفر باندې مړ شه چې الله د هغه په باره کې فرمایي سیصلا نارا ذات لهب ژر ده چې دغه ابولهب به داسې اور ته ننوځي چې د لمبو خاوند به وي یعنی لمبه وهونکي اور ته به د ابولهب ننوځي دویم امیه بن خلف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په حال کې هم ویل دغه په باره کې چې دا هم اهل نار دی جهنمي دی ځکه چې الله رب العزت د هغه په باره کې ویلي ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحوتمه ویل هلاکت ده تباهي ده یا په دوزخ کې یوه کنده ده نو الله وایي چې ویل دی هر غیبت کوونکي او عیب ویونکي لره ویل دی هغه غیبت کوونکي او عیب ویونکي ته چې مال جمع کړی خپل مال ذخیره کړی او څو ځلې هغه خپل مال شمیرلی دی آیا دا دا ګمان کوي چې دغه د ده مال به همیشه دی ژوندی ولري هیڅکله داسې نه ده بلکه دا به مړ شي او دغه مال به د الهي عذاب څخه خلاص نه کړي او خامخا به دی سوځوونکي او ماتوونکي اور کې وغورځولی شي او ځینو مفسرینو دا ویلي دي چې دا آیات د اخنس بن شریق په باره کې دی خو دواړه د کفر باندې مړه شو که اخنس بن شریق و او قومیه بن خلف و بل د هغو کسانو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د اهل نار دی ولید بن مغیره دی چې الله رب العزت د هغه په باره کې فرمایي سأرهقه سعودا سعودا زر دی چې دا ولید بن مغیره به د اور په لوړ غر باندې وخیجوم سعود په دوزخ کې یو غر دی چې دوزخیان هغه غره ته لوړ خیجول کیږي او د هغه ځای څخه بیرته په لغړېدلو باندې غورځول کیږي ډیر په مشقت سره د دې اور په غره باندې خیجول کیږي او بیرته راکولیږي بیا الله رب العزت د دغه ولید بن مغیره په باره کې فرمایي ساصلیه سقر زر به دا زه دوزخ ته او سقر ته داخل کړم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر چې دغه کسان چې ابو لهب دی یا اخنس بن شریق دی یا امیه بن خلف دی یا ولید بن مغیره دی چې دا په شرک باندې مري نو واقعا دوی په شرک باندې مړه شول دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه لویه معجزه ده خو چا د دیو په حالت باندې رسول الله خبر کړی و الله خبر کړی و هغوی ژوند کوي که ابولهب د ژوندی دی که امیه بن خلف د ژوندی دی اخنس بن شرایق ولید بن مغیره ټول ژوندي دي خو رسول الله د هغو د ژوند په حالت کې وایي چې دا ټول اهل النار دي د چا حالت چاته معلوم نه دی چې سبا به څه کوي خو دا د رسول الله معجزه وه چې الله دا خبر کړی و چې دوی هغه ازلي بدبخته کسان دي چې په شرک سره به مري او جهنم ته به داخلیږي مګر د ځینې نورو کفارو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه نه وویلي که څه هم هغوی د اسلام شدید دښمنان ول خو بیا هم هغوی مسلمان شول لکه ابو سفیان عکرمه بن ابي جهل عمر بن عاص او داسې نور د قریش د مشرانو څخه ډیر شدید کفار مسلمانان شول بې له هغه کسانو څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړی چې هغه اهل نار دي یعنی د اور خاوندان دي هغه کسان په خپل شرک او کفر سره مړه شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه بله ډیره مهمه معجزه دا ده چې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزانه طور باندې د مشرکانو او د قریشو د تکلیف د اذیت او د آزار نه ساته په هغې ټولنه کې د عربو په ټولنه کې جهالت او ناپوهي دې اندازې ته رسېدلې وه که چا به د چا اوښته یا چا به د چا څاروي ته بد وویل نو د هغه بد ویلو په سبب به یې هغه بد ویونکی وژه چا به چې چا څاروي ته بد ویل د چا اوښته به یې بد ویلې نو هغه بد ویونکی به یې هلته وژه نه به یې پرېښود دا خو لا پرېږده چې څوک د هغو خدایانو ته د هغو بتانو ته بد ووایي نه به یې هغه پرېښود او نه به د هغه کورنۍ پرېښودله ټول به یې وژل اما رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې د جهالت او د ناپوهي نه ډکه ټولنه کې راوچتیږي د الله د وحدانیت ناره پورته کوي د هغو بتانو ته بد رد وایي لاکن بیا هم مشرکین او قریش رسول الله ته تکلیف نشي رسولی الله دی چې معجزانه شکل باندې رسول الله د دوی نه ساتي لکه چې الله وایي والله یعصمک من الناس الله دی چې د خلکو نه تا ساتي نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره د کفارو آخري مش... مشوره دا وه چې د هرې قبیلې څخه د هر قوم څخه یو یو ځوان را وباسي او هر ځوان ته یو جوهرداره توره ورکړي او دا یې ورته ویلې چې تاسو د رسول الله کور محاصره کوئ چې کله د کوره راوځي نو ټول په یو وارې په رسول الله باندې حمله وکړي او هغه په قتل باندې ورسوئ چې قاتل معلوم نشي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وژل به په ټولو قبیلو کې شریک شي او بني هاشم د دې څخه عاجز کیږي چې انتقام او بدله یې واخلي نو هغوی به په دیت باندې راضي شي نو موږ به بیا بني هاشم ته دیت ورکړو دا د مشرکینو آخري فیصله او آخري مشوره نو د قریشو مشرانو په دغه طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وژلو اتفاق وکړ نو دا راټول شوي ټول ځوانان چې هغو سره ډېرې ښې ښې تورې هم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور دروازې ته ولاړ دي او انتظار باسي چې کله رسول الله راوځي چې په هغه باندې موږ حملې وکړو او هغه په قتل او په شهادت ورسوو اما الله رب العزت په معجزانه شکل باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو د دې دسیسې او د دې چل نه محفوظ ساتي والله یعصمک من الناس د الله له طرفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کیږي چې ته هجرت وکړه او نن شپه په خپل بستر باندې مه څمله هلته حضرت علی کرم الله وجهو څمله وه نو رسول الله د خپل کور نه راوځي ټول مشرکین د رسول الله دروازې ته ولاړ دي یو موټی شګې په خپل لاس کې را اخلي او سورت یاسین لولي د مشرکینو سترګو ته یې ور اچوي هغه شګې د ټولو مشرکانو سترګو ته رسیږي هغوی هیڅکله رسول الله هم نه ویني رسول الله سالم د خپل کور نه راوځي هغه ځوانان چې د هرې قبیلې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره راټول شوي ول هغوی هلته ویده پاتې کیږي سترګې لنډیږي رسول الله نه ویني نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفوظ پاتې کیدل د مشرکانو نه چې هغه هغوی د رسول الله کور معجزه کړی لوی دلیل او لویه معجزه ده چې دی د الله رب العزت له طرفه نبی او رسول دی دا د هغه په حقانیت باندې دعوه کوي رسول الله دا آیت لوسته چې وجعلنا من بین ایدیهم صدا که د چا څاروي او حیوان به د بل اوښ نه بره اوبه وڅکلې په سلو کلونو به په هغه باندې دښمني کوله که چا به د چا څاروي ته څه ویلي هغه به وجه دا خو لا پرېږده چې د هغو معبودانو خدایانو ته څوک بد ووایي هغه به چیرته ژوندی پرېږدي اما رسول الله په هغې ټولنه کې راپورته کیږي د وحدانیت ناره پورته کوي خلک د الله دید طرف ته رابلي هغه باطل خدایان چې دوی د هغو عبادت کوي هغه رټي او وایي چې دا مردود دي دا باطل دي اما بیا هم هغوی رسول الله ته څه نشي یلی هغه رسول الله چې ساتي څوک ساتي الله یې ساتي دا د رسول الله لویه معجزه ده دا خو بیا لا پرېږده چې د رسول الله کور هم محاصره کیږي او ټول ځوانان راټول دي هلته انتظار باسي چې پیغمبر به کله د خپل کور نه راوځي چې هغه موږ په قتل ورسوو اما الله ورته وایي چې والله یعصمک من الناس الله تا د خلکو نه ساتي نو دا ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي نورو معجزو باندې به انشاءالله په نورو خپرونو کې وغږیږو نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم